د پښتو اسلامي کېسټو اولنۍ عظیمه اداره ایوب اسلامي کېسټ مرکز، کیسه خانه پېښور او توحید و سنت کېسټ اینډ سي ډي ریکارډینګ سنټر جهانګیرې سردار علي عطر فروش پېش کوي د قرآن کریم لفظي ترجمه فهم القرآن،